درنو او قدرمنو اوریدونکو تر هر څه وړاندې ستاسو پام د افغانستان د اسلامي امارت د لایحې په اړه یو څو تمهیدي ټکو ته راګرځوو لومړی په لایحه کې چې د امام یا نائب امام یادونه کیږي مقصد ځینې محترم امیر المؤمنین مولا محمد عمر مجاهد حفظه الله او دهغه نائب دی دوهم د لایحې په متن کې چې کله چاته د تعذیر ورکولو ذکر سوی وي په هغه کې د پیسو اخیستل نه راځي دریم د لایحې په موادو کې چې کله له کوم چا څخه د تضمین اخیستلو یادونه سوې وي نو د یاد سوي تضمین موخه یا مفهوم یوازې د غیر منقولو ملکیتونو او اشخاصو تر ضمانت پورې منحصر او محدود دی د نقدي پیسو او منقولو مالونو تضمین نسی ځینې مراد کېدی څلورم دغه لایحه په دویم ځل د یو زرو څلور سوه یو دېرشم هجري قمري کال د جمادې ثاني په پنځلسمه نیټه چې د یو زرو درې سوه نهه اتیایم هجري شمسي کال د جوزا د میاشتې له اتمې او د دوه زره لسم زېږدیز کال د مې د میاشتې له نهه ویشتمې نیټې سره سمون خوري چاپ او نافذ العمل سوه. د اسلامي امارت ټول مسؤلین او مجاهدین د همدې لایحې په عملي کولو مکلف دي. لومړۍ برخه د مخالفینو د تسلیمۍ او هغوی ته د دعوت ورکولو مسایل. لومړی هر مسلمان کولای سي چې د کابل د مزدوري ادارې کارکوونکو او واکمنو ته دعوت ورکړي ترڅو هغوی په دې فاسده اداره کې دندې پرېږدي او مقاطعه ورسره وکړي. دوهم که څوک له دې فاسدې ادارې څخه د چا د دعوت او یا هم د خپل ایمان په وجه راووځي نو که عام کس و ولسوال به خط یا اجازه لیک ورکوي او که مشهور شخص و یا یې مسلمانانو ته ډیر ضررونه رسولي وو بیا به ولسوال د والي په مشوره خط ورکوي او مجاهدین به حتما پرې خبروي بیا که کوم مجاهد دغه شخص ووژني او یا کوم نقصان ورته ورسوي د داسې عمل کوونکي ته به د اسلامي اصولو په رڼا کې جزا ورکول کیږي دریم کوم کسان چې تسلیم او تایب سي، که یې د خپل اقتدار په وخت کې چې له کفارو یا د هغوی له غلامې ادارې سره یې کار کاوه د چا مال یا نفس ته تاوان رسولی وي، اوس همدغه شخص د الله تعالی له جانبه مکلف دی چې حقدار ته خپل حق ورکړي او که یې ورنه کړي نو ګناهګار دی. البته محکمه او یا بل څوک د هغه جرم، تاوان، په زور نه سي ورځخه اخیستلای او نه هم سزا ورکولای سي. خو که د اقتدار په وخت کې د چا مال وړی وي او اوس عین هغه مال ورسره موجود وي نو د مال اصلي مالکان خپل مال ورڅخه اخیستلای سي او که عین هغه مال ورسره موجود نه وي بیا په زوره تاوان نه سي ځینې اخیستلای البته که د اقتدار په وخت کې یا له هغه مخکې له چا څخه قرض یا نوره معامله لکه اخیستل او خرڅول په رضا کړي وي او حق یې ورباندې پاتې وي د هغه طلب ترې کېدای سي او که یې محکمه په دا ډول شخصي موضوعاتو کې طلب کړي نو دا شخص به ورته حاضرېږي البته که د غلو کومې ډلې او یا هم کوم قوم په بل قوم کور، کلي، دوکان، موټر او یا بل څه باندې حمله کړې وي او قتل یې کړی وي یا یې مال وړی وي نو په دې صورتونو کې بیا قضاءً او دیانتاً ضمان او تاوان ورباندې شته. څلورم هغه څوک چې د دعوت یا بلنې د منلو ځخه وروسته پر خپلو ژمنو وفا نه وکړي او ښکاره غدر وکړي، له نوموړي سره سوې وعده لغوه او د دوهم ځل تسلیمېدو او تائب کېدو په صورت کې که مجاهدین ځینې مطمئن نه وي نو ضمانت دې ځینې واخلي. پنځم د اوسنۍ فاسدې ادارې کوم مربوط شخص که د مسلمانانو په قتل تورن وي، مسلمانان هم ورځخه کرکه او نفرت لري او د مقابل لوري له لیکو ځخه راووځي مجاهدین دې له داسې کس څخه د بیرته نه اوښتلو او چا ته د ضرر نه رسولو ضمانت واخلي. نوموړی دې خپل عادي ژوند کوي، خو بیا هم د ولسوالۍ مسؤل په دې مکلف دی چې په نوموړي باندې تر پوره باور او اطمینان پورې څارنه او تعقیب وکړي. البته د یوه مهم کار د ترسره کولو په صورت کې دې چې یا کوم بهرنی یرغلګر یا لوړ رتبه دولتي چارواکی ووژني او یا یې مجاهدینو ته د ژوندي نیولو زمینه مساعده کړي. د زیات امتیاز د ورکولو لپاره د مشرتابه مقام ته معرفي کړای سي. شپږم، کوم کسان چي له لاسپوڅي ادارې ځخه راووځي او مجاهدینو ته تسلیم سي، نو مجاهدین دي د مصلحت له مخي تر هغو پوري په خپل صف کي ځای نه ورکوي چي تر څو یې پوره اطمینان نه وي ورباندي راغلی، تر اطمینان وروسته که ځای ورکول کیږي د ولایت له مسؤل ځخه به اجازه اخیستل کیږي. اووم، د مخالف لوري کوم مسلح کس چې له خپل لښکر ځخه راجلا سي او داسي ځای ته راسي چې د ځان دفاع نه سي کولای او له ظاهري حاله يې داسي ښکاري چې د تسليمېدو اراده لري نو تر څو چې دا يقين نه وي راغلی چې نوموړی د تسليمېدو اراده نه لري بلکې د حملې او چل په نيت راغلی د وژلو اقدام يې جائز نه دی. اتم، که له مخالف لوري ځخه څوک له کوم مجاهد ځخه وغواړي چې زه به مجاهدينو ته په مخالف سب کې خدمت کوم خو ته او ستا د خپل دلګۍ يا ګروپ مجاهدين دي ماته تکليف نه رسوي مجاهدينو ته د ارتباط په صورت کې يوازې د دا ډول خاص امن ورکولو اجازه سته عمومي امن دي نه ورکوي او هم به د داسې ارتباط په صورت کې مجاهد د خپلې ولسوالۍ له مسؤل ځخه اجازه اخلي او ولسوال بيا له والي ځخه په اجازه اخيستلو مکلف دی. له دغه امن ورکوونکي شخص او دلګۍ ځخه پرته نور مجاهدین د نوموړي شخص د مرګ یا تکلیف وررسولو په صورت کې هیڅ مسولیت نه لري ځکه چې نوموړي ته خصوصي امن ورکول شوی دی. دوهمه برخه د بندیانو په باب نهم که کوم کورنی یا بهرنی دښمن ونیول شي نو سم د لاسه به د ولایت مسول ته سپارل کیږي تر سپارنې وروسته بیا د والي صلاحیت دی چې په همدغو مجاهدینو یې ساتي که یې نورو ته سپاري لسم، د غلامې ادارې داخلي عسکر، پولیس، چارواکي او یا نور مسؤلین که ونیول سي، دغه اسیران د اسیر په مقابل کې تبادله کول، احسانا او یا هم په پاخه تضمین یې پرېښودل، د والي صلاحیت دی، د پیسو په بدل کې خوسي کول یې ممنوع دي، د وژلو او تعزیر صلاحیت یې یوازې امام، د امام نائب او د ولایت قاضي لري، بل چاته د تصرف حق نسته. که په کوم ولایت کې قاضي نه وي تعین شوی، نو د قتل او تعزیر په موضوع کې قضا د ولایت مسؤل ته سپارل شوې. یولسم، هغه ټېکهداران چې کفارو او د هغوی غلامې ادارې ته تېل، وسایل او نور مواد انتقالوي، اکمالات یې کوي او یا هم نظامي مرکزونه ورته جوړوي، همدارنګه د امنیتي کمپنیو لوړ رتبه او ټیټ رتبه مسؤلین او د کفارو ترجمانان او دښمن ته د اکمالاتو کوونکي موټروانان که ونیول شي، او قاضي ته ثابته سي چي دا کسان واقعا دغه کارونه کوي نو د مرګ سزا دي ورکړي البته که په کوم ولايت کي قاضي نه وي تعين سوی نو د ثبوت او قتل موضوعات يې والي ته سپارل سوي دي دولسم، که حربي کافر ونيول سي د نوموړي شخص وژل، په اسير تبادله کول يا مصلحتاً خوسي کول او يا که د مسلمانانو حاجت وو د پيسو په مقابل کي يې پرېښودل د امام او نايب امام صلاحيت دی. بل چاته د تصرف حق نسته که نیول سوی شخص مسلمان سی بیا یې امام یا نایب امام ته تبادله په دې شرط جایز ده چې د ده په خوښه وي او د بیرته کافر کېدو خطر یې نه وي دیارلسم که مجاهدین بندیان ونیسي او خپلو مرکزونو ته یې لا نه وي رسولي په دغه حالت کې له خطر سره مخامخ سي او خوندي ځایونو ته یې نه سي رسولای نو که دغه کسان د مقابل لوري کسان وي او په جنګ کې نیول سوي وي یا د مخالف لوري چارواکي وي، بیا یې هغه حاضر مجاهدین وژلای سي او که دا ډول نوي او شکمن بندیان وي چي لا پېژندل سوي نه وي او یا هم په حقوقي موضوعاتو کي نیول سوي وي، بیا یې وژل ورته جایز نه دي، که څه هم دلته ورځخه پاتي سي. څوارلسم، هغه عسکر یا پولیس چي مجاهدینو ته تسلیم او تایب سي، مجاهدینو ته یې وژل جایز نه دي، البته که یې وسله هم راوړه او یا یې بله ویاړلې کارنامه وکړه، مجاهدین دي نور هم ونازوي. پنځلسم، څوک چې له مجاهدینو سره اسیر سي نو مجاهدین دي په لوږه، تنده، یخ او ګرمۍ سره عذاب نه ورکوي که څه هم د مرګ مستحق وي بلکې هر ډول شرعي فیصله چې باندې سوې وي د هغې مطابق به تعزیر ورکوي هغه که وژل وي او یا بله سزا. شپاړسم، له امام، نائب امام او قاضي پرته هیچا ته د تعزیر اجازه نسته، او د ولایت له قاضي پرته د ولسوالیو قاضیان که د تعزیر قتل حکم کوي نو د ولایت له قاضي څخه به اجازه اخلي، البته که په کومو ولایتونو کې د ولایت قاضي نه وي ټاکل شوی، د قتل او تعزیر په موضوع کې یې صلاحیت والي ته سپارل شوی دی. درېیمه برخه د جاسوسانو په هکله اوولسم، که چېرې پر یوه شخص باندې د جاسوسۍ ثبوت پیدا شي، هغه په اوسني وخت کې ساعي بالفساد بلل کېږي، د ولایت او د ولسوالۍ قاضي او که قاضي نه وي د ولایت مسؤل د تعزیر ورکولو صلاحیت لري. د نیول شوي جاسوس وژل، د امام، نایب امام، د ولایت د قاضي او که قاضي نه وي د والي صلاحیت دی، بل څوک یې د وژلو حکم نه شي کولای. اتلسم، هر کله چې جاسوس د صاحب الفساد په بڼه یا مفهوم وپېژندل سو، نو په لاندې څلور ګونو طریقو یې ثابتول حتمي دي. لومړی، نوموړی په خپله خوښه له اکراه پرته پر خپل ځان د جاسوسۍ اعتراف او اقرار وکړي. دوهم، چې دوه کسه داسې شاهدان پرې د جاسوسۍ شاهدي ورکړي، چې د هغوی په شاهدي قاضي ته اطمینان حاصل سي. درېیم، هغه قرائن یا اسناد چې د غالب ګمان د پیدا کېدو لامل ګرځي، لکه د جاسوسي ځانګړي آلات چې د جاسوسۍ لپاره په خاصه توګه استعمالېږي او جاسوسان ترې د جاسوسۍ لپاره استفاده کوي او داسې نورې علامې. البته د قرینې حالت هر څوک نه شي معلومولای، نو د محکمې د وجود په صورت کې به قاضي او د نه موجودیت په صورت کې به د نظر خاوند، مدبر او متدین مسؤل د قرینې قوت او ضعف ته وګوري که قرینه ضعیفه وه په تعذیر کې دې تخفیف یا سپکوالی راولي او که قرینه قوي وه نو د قرینې د قوت په اندازه دې تعذیر سخت کړي تر دې که قرینه دومره قوي وه چې پوخ یقین یې افاده کاوه بیا که یې امام، نائب امام او قاضي په وژلو کې مصلحت ولید نو وژلی هم سي. څلورم، خبر عدل، عدل هغه کس ته ویل کیږي چې ډیر انصاف داره وي، تعصب لرونکی نه وي، له کبایرو یا لویو ګناهونو ځخه ځان ساتي او په صغایرو استمرار یا دوام نه کوي. نولسم، په زور یعنی وهلو، ویرولو او تعذیب ورکولو اقرار اخیستل اعتبار نه لري او نه هم جرم پرې ثابتیدای شي، اقرار اخیستونکي باید دینداره او با تدبیره اشخاص وي چې په اکراه یا زور سره د اقرار مخه ونیول شي، ځکه چې په شریعت کې د اجبار او زور په اقرار اعتماد نه شي کېدای او نه اعتبار لري. مجاهدین باید د اقرار په اخیستلو کې له بندي سره داسې وعدې ونه کړي چې د پوره کولو اراده یې نه لري. همدارنګه په نورو خلکو باندې یوازې د جاسوس اقرار یا شاهدي کفایت نه کوي. په دې صورت کې هم په اتلسمه ماده کې یادې شوې څلور طریقې د تامل وړ دي او باید د هغو په رڼا کې اجراات ترسره شي. شلم، که کوم کس په جاسوسي باندې متهم وي او جرم یې د شرعي اصولو په رڼا کې پوره نه شي ثابتېدلی، خو مجاهدین ترې اندېښمن وي او په اړه یې شکوک لري، ولسوال کولای شي چې د تجربه لرونکو او زېرایه خلکو په مشوره دغه شخص له وطن ځخه داسې ځای ته وشړي چې هلته یې خطر او ضرر نه وي او یا هم پوخ تضمین ځینې واخلي، پوخ تضمین دا مانا چې د اړوندې سیمې اعتمادي خلک او د نوموړي کس خواخوږي کسان یې ضمانت وکړي او یا هم غیر منقول جایداد په داسې ډول په ضمانت کې ورکړي چې که نوموړي بیا جاسوسي او یا بل تخریبي عمل تر سره کړ او له سیمې وتښتېدی د نه حاضرېدو په صورت کې به دغه جایداد په داسې ډول حبس کېږي چې نوموړی شخص په استفاده نه شي ځینې کولای. یوویشتم، که کوم مجرم شرعاً د قتل مستحق وي او د وژلو حکم یې وشي، هغه که جاسوس وي که بل مجرم، د ټوپک په وسیله دې ووژل شي او عکاسي کول یې ممنوع دي. دوه ویشتم، دا چې د یوه انسان تر مړینې ډیر شرعي احکام تړاو لري، لهذا مجاهدین که کوم په قتل محکوم شخص په داسې ډول ووژني چې خپلوان یې پرې خبر نه شي، نو په هره ممکنه طریقه چې دوی یې لازم او مناسب بولي، باید د وژل شوي شخص وارثان د هغه د قتل له نیټې ځخه خبر کړي. څلورمه برخه، دښمن ته د اکمالاتي او تعمیراتي فعالیتونو د ترسره کوونکو په اړه. درویشتمه ماده، هغه شخصي موټر چې د کفارو مالونه انتقالوي او یا یې نور خدمت کوي، د هغوی سوځول جایز دي، خو د پیسو په مقابل کې پرېښودل او استفاده ورځخه کول ممنوع دي. څلېرویشتم، هغه موټروانان چې د کفارو مالونه انتقالوي د مالونو د انتقال په حال کې چې مجاهدینو ته ښه معلومه سي چې د کفارو او د هغوی غلامې ادارې ته مواد انتقالوي هغوی دې ووژل سي او نقلیه وسایط دې ور وسوځول سي او که اسیران سي او قاضي ته ثابته سي چې دا کسان واقعا دغه کارونه کوي نو د مرګ سزا دې ورکړي البته که په کوم ولایت کې قاضي نه وي تعین سوی نو د ثبوت او قتل موضوعات یې والي ته سپارل سوي دي پنځه ویشتم، هغه ټېکه داران یا اجاره داران چې یقیني معلومه سي چې کفارو او د هغوی غلامې ادارې ته مرکزونه جوړوي او یا تېل او نور مواد ورته انتقالوي، مجاهدین دي وسایل ور وسوځوي او دوی دي ووژني او که اسیران سي او قاضي ته ثابته سي چې دا کسان واقعاً دغه کارونه کوي نو د مرګ سزا دي ورکړي البته که په کوم ولایت کې قاضي نه وي تعین سوی نو د ثبوت او قتل موضوعات یې والي ته سپارل سوي دي. شپږ ویشتم، کوم ټېکه داران چې یقیني معلوم شي چې د مخالف لوري له طرفه د کېدونکو کارونو له پاره مزدوران او نور کارکوونکي ور پیدا کوي، د هغوی سرپرستي کوي، دغه ټېکه داران دې هم ووژل شي. پنځمه برخه د غنیمت په اړه. اووه ویشتم، غنیمت د محاربو کفارو هغه مال ته ویل کېږي چې په جنګ کې ونیول شي. په افغانستان کې د غنیمت حکم دا دی چې پنځمه برخه به د ولایت مسؤل ته سپارل کېږي. د ولایت مسول به یې د مشرتابه په هدایت د خمس په مصارفو کې لګوي او څلور برخې د هغو مجاهدینو دي چې د جنګ په صحنه کې حاضر وي او یا امیر د همدې جنګ لپاره کمین، معلوماتو او یا هم د بل مصلحت لپاره یوې خوا ته لېږلي وي او هم د هغو کسانو دي چې لاندې دوه شرطونه پکې موجود وي، لومړی، د همدغو عملیاتو ساحې ته به دومره نږدې وي چې که کومک ورځخه وغوښتل شي نو ورسېدای شي او کومک ورکولای شي. دوهم، په دغو عملیاتو کې به د ګډون اراده لري، ورته اماده به وي او د جنګېدونکو مجاهدینو سره به په رابطه کې وي. د مثال په ډول قومندان د جنګ په نږدې ساحه کې اماده کړي وي چې که ضرورت شو، همدغو عملیاتو ته مو راغواړم، که دغه دواړه یا یو شرط موجود نه وي، بیا په غنیمت کې ورسره شریک نه بلل کېږي. اته ویشتم، د مجاهدینو قومندانان دې تر جنګ مخکې د خپلو مجاهدینو نومونه او شهرت لیکي تر څو د غنیمت په تقسیم او د مجاهدینو د اسارت، شهادت او بل ضرورت په وخت کې معلومات موجود وي. نهه ویشتم، که په یوه کلي کې مجاهدین له کفارو سره جنګ وکړي او د کلي خلک هم په جنګ کې برخه واخلي نو په غنیمت کې شریکان بلل کېږي او که یې په جنګ کې برخه وانه خیسته شریکان نه بلل کېږي. دېرشم، که کوم مجاهد د جنګ تر ختمېدو مخکې شهید سي نو په غنیمت کې یې حصه نسته، البته ملګرو ته یې په کار دی چې احساناً برخه ورکړي او که د جنګ تر ختمېدو وروسته شهید سي بیا په غنیمت کې شریک بلل کېږي او برخه به یې وارثانو ته ورکول کېږي. یو دېرشم، که له خارجي یرغلګرو ځخه د جنګ په پایله کې پیسې یا اجناس ونیول سي نو دا غنیمت دی او که له جنګه پرته مجاهدینو ته په لاس ورسي بیا فی دی او بیت المال ګرځي. دوه دېرشم، د غلام ادارې مالونه که مجاهدین په جنګ سره ونیسي نو د مشرتابه له لوري مجاهدینو ته اجازه ده چې د غنیمت په شکل یې تقسیم کړي او که بې جنګه ونیول سي بیا دې بیت المال ته داخل کړي تر څو د مجاهدینو په عمومي ضروریاتو کې مصرف سي. درې دېرشم، هغه پیسې چې له عمومي خزانې یا بانک څخه رااخیستل سوې وي او د معتمد په لاس کې وي او تر دې وخته پوري یې مزدورانو او مامورینو ته نه وي تقسیم کړي نو که په جنګ سره ونیول سي د غنیمت په شکل دي تقسیم کړي او که بې جنګه ونیول سي بیت المال ګرځي البته که دا پیسې مامورینو او مزدورانو ته ورکول سوي وي بیا یې دغه مامورین او مزدوران مالکان ګرځي امام قاضي او د ولایت مسول کولای سي چې دغه کسانو ته تعذیر ورکړي خو دغه پیسې ورڅخه اخیستل کېدای نه سي د موسسو د مزدورانو اجرت یا مزدوري هم دا حکم لري شپږمه برخه د تشکیلاتو په هکله څلور دېرشم، ولایتي مسؤلین مکلف دي چې په ولایتي سطحه داسې کمېسیون جوړ کړي چې غړي یې د کار اهل او تعداد یې له پنځو تنو ځخه کم نه وي. ولایتي کمېسیون دې د ولسوال په څنګ کې هم د ولایتي مسؤل په موافقه د ولسوالۍ په سطحه دا ډول کمېسیونونه جوړ کړي چې د ولسوالۍ د کمېسیون اکثره او د ولایت د کمېسیون اقلاً درې تنه غړي به د هغوی د کار په ساحه کې حاضر وي. د دواړو کمېسیونونو مشران او غړي به داسې اشخاص وي چې د خپل کار ساحې ته په تللو کې عذر ونه لري. پنځه دېرشم، په کومو ولسوالیو کې چې د اسلامي امارت د مجاهدینو فعالیتونه بارز او څرګند دي، د ولسوال په حیث دې مسؤل ورته تعین کړای شي. ولسوال دې بیا د لوړ رتبه مسؤلینو په موافقه یو داسې کس د ولسي چارو د ترسره کولو لپاره د مرستیال په حیث تعین کړي چې په نظامي چارو کې یې مصروفیت ډېر نه وي، تر یوه حده په ولسي چارو بلد تجربه کاره او د نیکو اخلاقو خاوند وي او هم یې خلک په اسانۍ سره پیدا کولای شي. شپږ دېرشم، د نویو ګروپونو او دلګیو جوړول بند دي، البته د اشد ضرورت په وخت کې د ولایت د مسول په غوښتنه او د تنظیمه رئیس په موافقه یې له مشرتابه ځخه منظوري اخیستل کېدای شي. غیر رسمي او خپلسرې دلګۍ یا ګروپونه دې د والي له لوري په لویو دلګیو پورې مربوط شي او که له دې ارتباطه یې انکار او سرغړونه کوله بیا دې بې وسلې کړای سي. اووه دېرشم، د اسلامي امارت ویندویان د اړوند ادارې په وړاندیز د مشرتابه له لوري ټاکل کېږي او هغه به د ټول اسلامي امارت نمایندګي کوي. د ولایتونو، دلګیو او اشخاصو په استازیتوب هېڅوک حق نه لري چې له رسنیو سره خبرې وکړي. د دې اصل مراعات کول به د بې نظمۍ، ګډوډۍ او بې اتفاقۍ مخنیوی وکړي. اته دېرشم، د هر ولایت مسول دې د ولایت په سطحه داسې شرعي محکمه جوړه کړي چې یو تن قاضي او دوه تنه جید علماء اعضاء ولري تر څو د ولایت په سطحه هغه درانه موضوعات حل کړي چې د ولسوالیو او کلیو علماء کرامو او مسولینو ته یې حل کول مشکل وي. والي دې د محکمې قاضي او اعضاء د منظورۍ لپاره مشرتابه ته پیشنهاد کړي نهه دېرشم، د ولایت په تشکیل کې تنظیمه رییس د والي په مشوره او والي د ولسوالیو په تشکیلاتو کې د ولسوال په مشوره تغیرات راوستلای شي، البته که په دغه اړه تر مشورې وروسته د والي او ولسوال نظرونه موافق نه شي، والي به موضوع تنظیمه رییس ته وړاندې کوي، که تنظیمه رییس او والي سره موافق نه شول، تنظیمه رییس به موضوع مشرتابه ته وړاندې کوي، همدارنګه ولایتي کمېسیون کولای شي چې د ولسوالۍ مسؤل له ښې څېړنې او تحقیق وروسته د تنظیمه رئیس او د ولایت د مسول په اجازه بدل کړي. اوومه برخه د مجاهدینو خپلمنځي موضوعات څلوېښتمه ماده پر مجاهدینو د خپل دلګۍ یا ګروپ مشر او پر دلګۍ مشر د ولسوالۍ د مشر او د ولسوالۍ پر مشر د خپل ولایت د مشر او د ولایت پر مشر د تنظیمه رئیس او پر تنظیمه رئیس د امام او نائب امام اطاعت واجب دی په دې شرط چې شرعا جائز وي یو څلوېښتم، کوم چا ته چې مسؤلیت ورکول کېږي نو باید دا لاندیني اوصاف ولري، تدبیر، تقوا، شجاعت، شفقت او سخاوت. د ټولو اوصافو د خاوند د نه پیدا کېدو په صورت کې د تدبیر او تقوا مراعات لازمي دی. دوه څلوېښتمه ماده نظامي کمیسیون دنده لري چې د پوځي چارو د پرمختګ په منظور د هرې سیمې د مجاهدینو د قوت او جغرافیایي موقعیت په نظر کې نیولو سره پلانونه جوړ کړي له کامیابو تکتیکونو او تجربو څخه ګټه واخلي او مجاهدینو ته یې ورسوي او هم که په یو ولایت کې د دښمن فشار زیات سي نو د ګاونډیو او نورو ولایتونو مجاهدینو ته د دښمن د قوت د شیندلو او په خاص ځای کې د فشار د کمولو په منظور پروګرام طرحه او بیا دغه پروګرامونه د تطبیق او عملي کولو لپاره د مشورې په شکل مشرتابه ته وړاندې کړي او د مشرتابه تر منظورۍ وروسته دې ولایتونو ته د عملي کولو حکم وکړي. څلور دېرشم، نظامي کمیسیون به د ټولو ولایتونو د مجاهدینو له حالاتو ځان خبروي، اهل او ښه کارکوونکي مجاهدین به پېژني او د لا ښه اکمال او تقدیر لپاره به یې مشرتابه ته معرفي کوي. څلور څلوېښتم، څرنګه چې د نظامي کمیسیون غړي اکثره نظامي قومندانان دي، نو همیشه به مشکله وي چې ټول سره یو ځای شي، لهذا چې څومره غړي یې د ضرورت په وخت کې سره یو ځای کېدای شي، خپل کار ته دې دوام ورکوي او یا چې څرنګه د کمیسیون مسؤل لازم وګڼي، په خپل منځ کې دې مناسب ترتیب سره جوړ کړي، ترڅو کارونه له ځنډ او خنډ سره مخ نه شي. پنځه څلوېښتم، نظامي کمېسیون به د ولایاتو له مسؤلینو څخه د خپلو اجراآتو د څرنګوالي او فعالیت په اړه معلومات غواړي او هم به د مجاهدینو د تشویق، د نظامي چارو د لا ښه پرمختګ، تقویې او معلوماتو د راټولولو لپاره وخت په وخت ولایتونو ته خپل هیئتونه لېږي. شپږ څلوېښتم، د ولسي او حقوقي موضوعاتو د حلولو په برخه کې به د دې لایحې په دوه شپېتمه ماده عمل کېږي، خو که د ولس او مجاهدینو او یا هم مجاهدینو ترمنځ داسې موضوعات راشي چې حلول یې د ولایتي کمېسیون او یا هم د ولسوالۍ کمېسیون کوي، نو د ولایت کمېسیون به د والي او د ولسوالۍ کمېسیون به د ولسوال یا د ولسوال د معاون موافقه اخلي. د جانبینو خبرې به ښې په غور سره اوري او که ولایتي کمیسیون موضوع نه سوای حل کولای بیا به نظامي کمیسیون ته مراجعه وکړي. نظامي کمیسیون به د صلحې لاره غوره کړي او که په هغه هم موضوع حل نه سوه بیا به یې مشرتابه ته وړاندې کوي. مشرتابه به یې د اړونده ادارو او یا هم د علماء کرامو په توسط حل کوي. هر یو کمیسیون چې فیصله وکړي نو د دواړو طرفونو په حضور کې به یې بیانوي. اووه څلوېښتم، د ولایتونو او ولسوالیو کمیسیونونه به د خپلو نورو کارونو تر څنګ د دې څارنه هم کوي چې د مجاهدینو په لیکو کې بد خلک داخل نه شي او که احیانا داسې کسان وویني والي ته به یې معرفي کوي د مجاهدینو د خپلمنځي اختلافاتو او د ولس او مجاهدینو ترمنځ د اختلافاتو د حل کولو کوښښ به کوي او د اسلامي امارت د ټولو فرامینو او لوایحو د تطبیق څارنه به کوي د تخلف کوونکو د متوجه کولو او اصلاح کوښښ به کوي او د نه اصلاح کېدو په صورت کې به یې والي ته معرفي کوي. اته څلوېښتم، که د نظامي کمېسیون، ولایتي کمېسیون او د ولسوالۍ د کمېسیون له کوم غړي او یا هم د هغه له انډیوالانو سره د ولسي خلکو او یا هم مجاهدینو داسې دعوې راسي چې بیا یې حلول هغه کمېسیون ته وسپارل شي په کوم کې چې نوموړی شخص عضویت لري نو په دغه مشخصه موضوع کې به دغه په يو طرف کې واقع شخص د دې موضوع د فيصله کولو په مجالسو کې شرکت نه کوي. نهه څلوېښتم، ولايتي کمېسيون مکلف دی چې د کمېسيون په اعضاوو کې به داسې ترتيب جوړوي چې په هره مياشت کې يو ځل د مربوطه ولايت د سرايونو او اتاقونو مجاهدينو ته د اطاعت، تقوا او اخلاقو لارښوونه او د هغوی د کړو وړو څارنه وکړي. پنځوستم، که د مجاهدینو په لیکو کې څوک د کوم جرم مرتکب سي او یا هم په تکرار سره د لایحې مخالفت وکړي او خپل دلګۍ مشر یا ولسوال یې وغواړي چې د جرم له امله یې له صف څخه وباسي، دغه مشران به د نوموړي مجرم موضوع ولایتي کمېسیون ته وړاندې کوي. ولایتي کمېسیون به یې موضوع په دقیق ډول څېړي، که یې جرم رښتیا هم د اخراج وړ و، نو ولایتي کمېسیون به د والي په موافقه پرېکړه کوي، چې تر دې وروسته به بیا بل څوک حق نه لري چې دغه ایستل شوی فرد مسلح او اکمال کړي او که یې توبه وایستله، بیا د ولایتي کمېسیون او والي په موافقه په دنده ګمارل کېدلای شي، خو که نوموړی شخص دلګی مشر، ولسوال، د ولسوال معاون یا بل مسؤل وي، بیا به موضوع د والي یا ولایتي کمېسیون له لارې نظامي کمېسیون ته وړاندې کېږي. نظامي کمېسیون صلاحیت لري چې د اصلاح کوښښ یې وکړي، را ویې غواړي، نصیحت ورته وکړي، تنبیه یې کړي، که په دې ډول نه اصلاح کېده بیا دې د بې وسلې کولو او یا هم له ثبت څخه د ایستلو په منظور مشرتابه ته معرفي کړي. او دغه اشخاص که تائب سي نو بيرته په کار ګمارلو کي يې د نظامي کمېسيون او والي موافقه ضروري ده. يو پنځوستم، د ولايت مسؤل دي د ولايت په سطحه او د ولسوالۍ مسؤل دي د منطقې له شرايطو سره سم په مناسب وخت کي له اړوند مسؤلينو سره د سويو عملياتو او نورو کړنو د لاسته راوړنو او نواقصو په هکله مشوره کوي تر څو په راتلونکي کي د لا ښو کاميابيو په هکله په زړه پوري پروګرامونه جوړ کړي او له تاوان ځخه مجاهدین وژغوري دوه پنځوستم، د یوې ولسوالۍ یا ولایت کوم دلګۍ مشر که د څه وخت لپاره بل ولایت او یا ولسوالۍ ته د جهاد کولو لپاره ورځي نو ورتلای سي خو د اړونده ولایتونو او ولسوالیو له مسؤلینو ځخه به اجازه اخلي او د خوش کړای سوي ولایت او ولسوالۍ مسؤل یې مشر بلل کیږي مکمل اطاعت به یې کوي. درې پنځوستم، که کوم والي یا بل مشر له پخوا څخه په بل ولایت کې فعال ګروپ یا دلګۍ لري، د هغه ولایت مسؤل ته دې خپله دلګۍ او مربوطه مجاهدین معرفي کړي چې له دې وروسته به د هغه والي اطاعت کوي، په اجرااتو کې به له هغه څخه هدایت اخلي او اکمال به یې هم د ولایت د نورو مجاهدینو په څېر د هغه ولایت مسؤلین کوي. د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې عمومي محاذونه بند دي او داسې محاذونه د امارت د تشکیلاتو برخه نه ګرځي. څلور پنځوستم، که د یوه ولایت کوم دلګی مشر په بل ولایت کې د هغه ځای له مسؤلینو سره د جهاد په چارو کې ملګرتیا کوي او له دې وروسته همدلته جهاد کول غواړي نو د نوي ولایت مسؤلین به تر هغه وخته پورې ځای نه ورکوي او له ځان سره به یې نه ملګری کوي چې تر څو یې د لومړني ولایت له ولایتي مسؤل څخه د نوموړي شخص په هکله کره معلومات، اطمینان او موافقه نه وي ترلاسه کړې او هم به له ورتلونکي شخص څخه پوښتنه کوي چې ولې یې مخکینی ولایت پرېښود او بل ولایت ته راغی، که یې عذر شرعي و، بیا دې ومنل شي. پنځه پنځوستم، دلګۍ مشر یا سرګروپ دا حق نه لري چې د خپل ګروپ یا دلګۍ د ډېرېدو په خاطر د بلې دلګۍ مجاهدین ځان ته دعوت کړي البته که کوم مجاهد د بل مسول سره یو ځای کیدل غواړي کولای سي خو هغه جهادي اجناس چي پخواني دلګي مشر د جهاد د خدمت لپاره د غتلونکي شخص ته ورکړي وي او یا هم د دوی په ګډه ملګرتیا کي نیول سوي وي او د دلګي حق پرې ثابت سوی وي هغه اجناس به مخکیني دلګي مشر ته خامخا ورپریږدي او که یې په غنیمت یا بل صورت کي کوم شي شخصي ګرځیدلی وي هغه ورسره وړای سي شپږ پنځوستم، هغه مبارز مجاهدین چې په ډله ییز شکل د دښمن په مرکز ورننوځي او هلته وسله وال برید ترسره کوي، باید په اړه یې څو خبرې په نظر کې ونیول شي. اول، باید دغه مبارز مجاهدین په ښه ډول تربیه او هر یو ته خپل خپل اهداف مشخص شي. دوهم، دغه مبارز مجاهدین باید په ښه زیاته اندازه اکمال او مجهز شي، ترڅو تر ډېره وخته مقاومت وکړي او دښمن ته زیات زیان واړوي. درېيم، دغه مجاهدين او يا د هغوی مشران دې تر بريد مخکې د هغې ساحې په اړه پوره معلومات او لارې ځان ته معلومې کړي، په کوم ځای چې حمله کوي. اووه پنځوستم، د استشهادي بريدونو په هکله بايد لاندينۍ څلور خبرې په نظر کې ونيول شي. لومړی، استشهادي مجاهد بايد تر بريد مخکې په ښه ډول تربيه شي، دوهم، استشهادي حمله دې په لوړو او اهمو اهدافو ترسره شي او د اسلامي امت دغه سرښندونکي قهرمانان باید په ټیټو او بې ارزښته اهدافو کې ونه کارول شي. درېیم، په استشهادي بریدونو کې باید د عامو خلکو د وژل کېدو او تلفاتو د مخنیوي زیات کوښښ وکړای شي. څلورم، له هغو مجاهدینو پرته چې د مشرتابه له لوري خصوصي پروګرام او اجازه ورکړل شوې وي، نور ټول مجاهدین مکلف دي چې په استشهادي بریدونو کې به د ولایت له مسؤل څخه اجازه او هدایت اخلي. اته پنځوستم، د اسلامي امارت عمومي کمېسیونونه به د خپلو مربوطه موضوعاتو د لا ښه والي او ترقۍ په منظور وخت په وخت مشورتي غونډې ترسره کوي. اتمه برخه، د تعلیم او تربیې موضوع نهه پنځوس تمه ماده، د تعلیم او تربیې په اړوند به د اسلامي امارت په تشکیلاتو کې د تعلیمي کمېسیون له پروګرام او اصولو سره سم چلند کېږي، د ولایاتو او ولسوالیو مسؤلین به د تعلیمي چارو د پرمخ بېولو په لړ کې د نوموړي کمېسیون له تګلارې سره سم عمل کوي. نهمه برخه، د موسسو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم په اړه. شپېتمه ماده، ولایتي مسؤلین به د موسساتو او شرکتونو په اجرااتو کې د موسساتو او شرکتونو د کنټرول او تنظیم د کمیسیون په هدایت اجراات کوي. البته کمیسیون د مربوطه ولایت د مسؤل په مشوره مکلف دی. د نظر د نه توافق په صورت کې به له مشرتابه ځخه هدایت غوښتل کیږي د ولایت، ولسوالۍ، دلګۍ مسؤلین او د نوموړي کمېسیون ولایتي نماینده ګان د موسساتو او شرکتونو په موضوعاتو کې په خپل سر د پرېکړې حق نه لري. لسمه برخه، د روغتیا په برخه کې، یو شپېتمه ماده، د اسلامي امارت د روغتیا کمېسیون د خپلو مربوطه چارو د تنظیم دپاره ځانګړی طرزالعمل لري، د مجاهدینو تداوي به د هغه طرزالعمل له مخې ترسره کېږي، د روغتیا په برخه کې ولایتي نمایندګان مکلف دي چې د اصولو په رعایت او اړونده چارو کې د نوموړي کمېسیون لارښوونې عملي کړي. یوولسمه برخه، ولسي موضوعات، دوه شپېتمه ماده، د سیمو اوسېدونکو که چېرته د حقوقي او په نورو خصوماتو کې د قضیې د حل په موخه مجاهدینو ته عریضه وکړه، نو هر دلګی مشر دا حق نه لري چې د عامو خلکو په موضوعاتو کې مداخله وکړي، البته یوازې د ولایت مسول، د ولسوالۍ مشر یا د هغه مرستیال کولی شي چې د عرض په عرض پاڼه غور وکړي او د اړونده مراجعو له لارې دې لومړی د منځګړو په توسط په سولې او مشروع جرګه په داسې ډول موضوع ورحل او فصل کړي چې له مقدس شریعت سره ټکر ونه لري او که صلح یا د مصلحینو جرګه ممکنه نه وه بیا دې د محکمې د شتون په صورت کې محکمې ته راجع کړي او که محکمې شتون نه درلود نو په دې صورت کې دې د جید علماء کرامو د نظر موافق اجراات وکړي. درې شپېتم، د اسلامي امارت په واکمنۍ کې چې کوم موضوعات او دعوې په صحیح ډول فیصله شوې دي، په اوس وخت کې د هغو موضوعاتو بیا را ژوندي کول او څېړل بند دي، که څه هم یو طرف پرې قناعت ونه لري، ځکه چې د اوسنیو شرایطو په تناسب په هغه وخت کې د زیات عدل امکانات برابر وو. څلور شپېتم، د عامو خلکو په دعوو کې دې د مجاهدینو مسؤلین او افراد مداخله نه کوي او نه دې د چا طرف نیسي او نه دې هم قاضیانو او محکمو ته د واسطې او تایید لپاره ورسره ځي، پنځه شپېتم، د ولایتونو، ولسوالیو، دلګیو مسؤلین او نور ټول مجاهدین دې په خپل ټول توان سره د عامو خلکو د مرګ، ژوبلې او د هغوی د موټرو او ټولو شخصي مالونو د ضایع کېدو سره احتیاط کوي. د بې احتیاطۍ د کولو په صورت کې هر یو په خپل نوبت او حیثیت سره، ذمه وار بلل کېږي او د کړي جرم په اندازه به سزا ورکول کېږي شپږ شپېتم، که کوم مسول یا عادی شخص د مجاهد له نوم ځخه په استفادی عامو خلګو ته ضرر رسوی نو مافوق مسول یې په دی مکلف دی چی همدا فرد یا مسول اصلاح کړي د نه اصلاح کیدلو په صورت کی دی د ولایتی مسول له لوری د مشرتابه مقام ته معرفی کړي مشرتابه به د خپل لزوم دید سره سم سزا ورکړي او یا که لازم وګڼي د مجاهدینو له صف څخه به یې خارج کړي. دولسمه برخه، د ممنوعاتو په هکله اووه شپېتمه ماده، څرنګه چې د وسلو د ټولولو بهیر د تحریک له پیل ځخه بیا تر اوسه پورې په شدت سره روان وو، همدا تصفیه کافي ده او بسنه کوي، تر دې وروسته باید له چا ځخه د بیت المال په نامه د تصفیې په عنوان په زور وسلې وانخیستل شي. اته شپېتم، مجاهدین باید له پخواني حکم سره سم د سګریټ له څکولو ځخه په کلکه ډډه وکړي. نهه شپېتم، له غړزني، هغه څوک چې د کم عمرۍ له وجې یې ږیره نه وي راغلې، له مجاهدینو سره په هستوګنځایونو او نظامي مراکزو کې اوسول یې ممنوع دي. اویایم، د شریعت په رڼا کې د انسان مسله، غوږونه، پوزه، شونډې پرې کول سخت منع دي، مجاهدین دې د دا ډول اعمالو په کلکه مخنیوی وکړي. یو اویایم، د اسلامي امارت مجاهدین دې له چا ځخه په زور عشر زکات او چانده نه ټولوي او که د عشر زکات څخه څه شی په لاس ورسي نو په خپلو شرعي مصارفو کې دې مصرفوي. دوه اویایم، مجاهدین دې د خلګو په کورونو کې تلاشي نه کوي او که د تلاشۍ کولو سخته اړتیا وي بیا دې د ولسوالۍ له مسؤل ځخه اجازه اخلي او د تلاشۍ له پاره دې د کلي د مسجد امام او دوه تنه سپین ږیري له ځان سره ملګري کوي. درې اویایم، د پیسو لپاره د خلکو تښتول که په هر نامه وي ممنوع دي او د مربوطه سیمې مسولین دي په کلکه مخنیوی وکړي. که د اسلامي امارت له نامه ځخه په استفادې څوک دا ډول عمل کوي د ولایت مسول به دغه جنایتکاران د مشرتابه په هدایت بې وسلې کوي او سخته سزا به ورکوي. دیارلسمه برخه، توصیې، څلور اویایمه ماده، هر دلګی مشر ته په کار دی چې د خپلو ملګرو د جهادي روزنې، دیني او اخلاقې تعلیم لپاره بیلا بیل وختونه تعین کړي. له جنګ او اضطراري حالت څخه پرته دې تعلیم نه پریږدي. پنځه اویایم، که خطر نه وي مجاهدین دې په مسجد کې په جماعت سره لمونځ کوي او که مسجد ته تلل مشکل وي په خپلو هستوګنځایونو کې دې په جماعت سره لمونځ کوي تلاوت او ذکر ته دې خاصه توجه کوي، ځکه په تلاوت او ذکر سره په زړونو کې اطمینان او قوت پیدا کېږي. شپږ اویایم، مجاهدین دې خپل فکري قوت نظامي اړخ ته متوجه کړي، له سیمه ییزو شخړو او ولسي مسایلو ځخه دې ځانونه وساتي، ځکه له یوې خوا دا کار مصروفیت راولي او له بلې خوا په خپل منځ کې او هم له ولس سره د بدنیتۍ سبب ګرځي، البته که ډېره ضروري موضوع وه، په دوه شپېتمه ماده دې عمل وکړي. اووه اویایم، د اسلامي امارت ټول کارکوونکي دې کوښښ وکړي چې د مخالف لوري غولېدلي کسان تسلیمېدو او وسلې اېښودلو ته تشویق کړي. په دې سره به له یوې خوا د دښمن صف کمزوری شي او له بلې خوا به د داخلي کسانو له لوري پراته خنډونه کم شي او هم به په ځینو مواردو کې مجاهدینو ته وسلې او مهمات په لاس ورشي. اته اویایم، مجاهدین مکلف دي چې د ولسي وګړو سره اسلامي اخلاق او ښه چلند وکړي. د عامو مسلمانانو زړونه دي ځانونو ته رانږدې کړي او د یو مجاهد په صفت دي د اسلامي امارت داسې استازیتوب وکړي چې ټول هیوادوال ورته هرکلی ووایي او د همکارۍ او مرستې لاس ورکړي. نهه اویایم، مجاهدین دي له هر ډول قومي، ژبني او سمتي تعصب ځخه خپل ځانونه په بشپړه توګه وساتي. څوک چې تر نامعلوم بیرغ لاندې جنګیږي، یعنې چې ښه او بد یې معلوم نه وي او بې بصیرته پکې روان وي او څوک چې د قومي تعصب له وجې غوسه یا قهر کوي، نه د کلمې د لوړوالي لپاره او یا قوم پالنې ته خلک دعوتوي، نه د الله تعالی لپاره او یا د قومیت لپاره چا ته کومک ورکوي، نه د الله تعالی لپاره، بیا ووژل شو، نو وژل یې یوه نوعه د جاهلیت ده، یعنې لکه تر اسلام مخکې چې مړه شوي دي. اتیایم. مافوق مسؤل دې له خپل ماتحت مسؤل سره وخت په وخت د جهادي اجناسو او مالي مصارفو په هکله محاسبه کوي. یو اتیایم، مجاهدین دې د شریعت په چوکاټ کې خپله ظاهري بڼه لکه د سر ویښته، جامې، بوټونه او نور د سیمې د عامو خلکو په شکل جوړ کړي چې له یوې خوا مجاهدینو او محلي خلکو ته له امنیتي اړخه ګټه ورسوي او له بلې خوا به مجاهدین په اسانۍ سره هر لور ته تلای راتلای سي. څوارلسمه برخه، د لایحې په هکله سپارښتنه، دوه اتیایمه ماده، د دې لایحې په یادو سویو مادو کي د تغیر او تبدیل صلاحیت یوازي د اسلامي امارت له مقام او د اسلامي امارت له رهبري شورا سره دئ، بل څوک که د کومي مادې د بدلولو او یا د هغې په خلاف د عمل کولو اجراات وکړي عذر یې د منلو وړ نه دئ. درې اتیایم، مرکزي نظامي کمېسیون، د ولایاتو او ولسوالیو کمېسیونونه مجاهدینو ته د دغې لایحې او د اسلامي امارت د نورو فرامینو او احکامو د رسولو او تطبیقولو دنده لري. څلور اتیایم، که چېرې داسې یو کار د مجاهدینو مخې ته راسي چې په لایحه کې پرې بحث نه وي سوی، د ولسوالۍ د موجوده مسؤلینو په مشوره دې حل کړای سي البته که بیا هم موضوع حل نه سوه د ولایت مسول ته دي مراجعه وکړي او که له هغه سره هم د حل لاره نه وه له تنظیمه رئیس څخه دي هدایت وغواړي او که بیا هم حل نه سوه تنظیمه رئیس دي له مشرتابه ځخه هدایت وغواړي پنځه اتیایم په پورتنیو مادو عمل کول لازم او ضروري دی که څوک ترې سرغړونه یا تخلف وکړي له هغه سره به له اسلامي اصولو سره سم چلند کیږي ومن الله توفیق.